پنځمه رکو دا دا پنځمه رکو شروع شو د سوره رعد کان فيما قبلو بیان المقرین والمنکرین فامهل الله تعالی لهم خدای ولا مهلت ورک سمودا ثم خذهم بعذاب الدنيا وعذاب الاخره اشد وابقى به اونی ول په عذاب د دنیا عذاب د آخرت سخت دی او ډیر پایدار وان الامهال للمنکرین مهلت ورک منکرین او مستهزئین ته سنت الله تعالی دا د الله طریقه ده بس تسلیت للنبی علیہ السلام دې کې تسلی د نبی کریم علیہ السلام ده فلک بهم اسوتن تعالی دې پس اقتدار ولن تجد سنت الله تبديلا هرگز به نمومی ده طریقه لپاره تبدیل سنستر می حیث العالم املی لهم انکی دی متین دی درجه په درجه عذاب ته نږدې کو دیله مهلت ورکو زما تدبیر ډیر محکم وان الله للظالم حتى اذا لم يفلت حدیث کې راغلی دی بنده او ظالم ته ډیر ورکي او چوي نشي به نه پری وکذالک اخذ ربک اذا اتى القرى ان اخذه لشديد نیول د اهل قرا د نیول دي د رب ځاله قرا ولرا د خدای غریب ډیر سخت تسلیت للنبی علیہ السلام تسلیت به سلام والتذکیر بایام الله بما بعد الموت پند په ایام الله سره پند په ما بعد الموت بیان شان قران الکریم بیان د شان د قران کریم والترهیب عن اتباع اهواء المنکرین ترهیب د یره ده د اتباع د هو د منکرینو نه تعریضا للامه تبا تعریض امه والترغیب الى دعوت الحق او ترغیب د دعوت حق تنفیر د دعوت باطل فكيف كان عقاب څنګه عقاب زما واخر موقعه افمن قام على كل نفس ما كسبت ایا هغه څوک چې قایمي هر نفس باندې انت د کسب کړي کمن هو ليس كذلك یو الله شو دا نور د دې بوتان شو که موجود خو ده په عالم ومه نشته ده ام بظاهر من القول یا په ظاهري قول کې حقیقت هیڅ نه بل زین للذین کفروا مکرهم هغه کافران دي مکر دي دی وصد عن السبيل دي منشي د حق لاله مجلا فمال من بعد هاد الله بلار کې الله هدایت کوم کې نشته لهم عذاب دی عذاب دی په دنیا کې په قتل سره په اسر سره حیات دنیا عذاب د آخرت اشق هو ډیر سخت ومال من الله من زوا نه به دې د پار څوک ساتون کې د عذاب الهي مثل الجنه التي وعد المتقون صفت هغه جنت چې وعده شو د متقینو سره صفت د لهذا تجري من تحت الانهار لاندې دون نهرونه وکلها دائما خوراکونه به همیشه نوعا اگر که اشخاص به فنا کی وذلها سورۃ دی بدایمی تلک عقب الذین اتقوا دا انجام دا چې متقیان دي او بل کافرین النار انجام د کافرانو اور والذین آتیناهم الكتاب دا د منصفین د کتاب ذکر دی ما تور کړی کتاب یا فرمان دل الیک خوشحالی کی پچتانه شوی من الاحزاب من ينكر بعضه بعضې د ډلو کا چې انکار کی د بعضې قل انه امرت ان اعبد اعبد الله نه زما امر چې عبادت د الله وکم ولا اشرک به شریک نه پیدا کوم الله سره الی ادعو الله تب دعوت ورکوم خلق ته دعوت حقه ولی ما اب الله تزما رجما ابي دسه نازل کړي د ما حکم عربي قران کتاوی هوا د دې پنه داله د علم نه مار مې ولي ولا وا تار ولي یا ساتون کې عابد نه دا تعریض امت یعنی پیغمبر همامون الخاتمه آیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم داش پګم رکو شروع شو د سوره رعد کان فی ما قبلو بیان المنکرین المستهزئین مخکې بیانو د منکرین او مستهزئین واونا بیانو دفع شبهتهم بکثرت الازواج دلته بیان د دفع د شبهه د دی دی په کثرت د ازواجو د نبی علیہ السلام و اذن فيما قبلو قائم على كل نفس مخ کې ذکر او چهار څوک چې قائمي هر نفس باندې او نه يعلم ما تكسب كل نفس دلته هم دا غي ذکر اذن کما قبلو بیان مضمون رسالته او نه اذن مضمون رسالته که داوود علیه سليمان السلام فما تقول دای په حق سوای فلا تبال بشبهاتهم د دې په شوبو پروا مله لګا به داس وعليك التبليغ ثم داو ما افترون پتا تبلیغ د پرې د چې دې څخه افترا کوي بل تعالی يعذبهم في الدنيا والاخره الله دې عذاب ورکوم دنیا کې هم په آخرت بیا علیم لیسو مستقلین فی دار موجودات وکړه الیاو فی الکرامات پیغمبران مستقل ندي په اظهار د معجزاتو بزرگان مستقل ندي په اظهار د کرامات نعم قد يكون الاطمینان بان يكون كذلك کله دی مطمئنی که پیغمبران دي که بزرگان دي چې دا کار بداشي حضور چې څنګه ته اشاره کوو په دې مطمئن نه ما په اشاره څنګه د ټوټي کې د اطمینان ته حاصل عمر صاحب دراب په نوم خط لیکه او په دې مطمئنو چې زما په خط دراب کې مفرق راځي نورم ډېر بار دې نه ظاهر دي دغه ونظائر ذالک فی القرآن والحدیث موجود موجود دې نظائر موجود وتسلیت علی السلام تسنبی علیہ السلام ته بیان مکر الماکری سنت قدیمه مکر د ماکرینو دا طریقه قدیمه ده وان نقص الارض بموت العلماء والاشراف د ځمکې کمی چې راځي دا په موت د اشرافو او په موت د علماو سره بسم الله الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه لګلی دي ما رسول په خوا د تانا دین او ازواج ډیر او ذریات ډیر نشته رسول اسلام کې راتلو کې په علامه سره الا باذن الله الله ته کوي لكل اجل کتاب د هر مکتوب د پاره اجل دی يمحو الله ما يشاء یا اراده او اثبت ثابتې که ثواب دی که عقاب دی په شرط د دې که تا ته وخو مونږه بعضې هغه چې دي توعید ورکو یا تا وفات کو پتا بلاغ دی بس نه اجبار او نه کرا او په مونږ باندې حساب دی ایا دې نه ګوري چې مونږ قص کوو مونږ نه اتل اردا نقص تل اردا ننقصها من اطرافها کمو د اطرافنا زمکه کې کمې راځي په موت د علماو سره او په موت د اشراف سره اذا ما مات ذو علم وفتوا فقد وقعت من الاسلام سلمہ چې کله مرشي صاحب د علم او صاحب د مفتوی مفتی سے مفاد شي عالم وفات شي نه اسلام کې او کمې راغی بیا یا نصیب چې دا کمې پوره شي اشعار دې کوي دو شب من گفت قائلی کې مرد ولی قلت له اسكت انت ليس زكيا نه سوف تجد انتقال مکانی مرد ولی عند من يكون عميا ما چاوي چې دینو عالم مرشه ما عالم نمډي د دا انتقالي مکاني دی یو مکان نه بل مکان ته دا کمې په ځمکه کې په موت د علماو سره دی په موت د اشراف سره مفتیان زی عالمان زی دا د ځمکه کمې دی موت العالم سلمتون د عالم مرګ او کندمواله دی یا نصیب چې دا پوره شي الله حکم نه واقف د پاره د حکم د الله سره له صاحب دی وقد مکر الذين من قبلهم تاخی سره مکر جوړ کړ په خواله ک نمرود شو ځان له مکان جوړاو بر کې اسمان تخیجو محمود ده دی لده که مومنان له مومنان لده وای کسان چې کافران دي لست مرسلا ته مرسل نه قل کفا بالله شهیدا بیني و بینکم عند علم الكتاب کافی دی له چار ما بین زما استادو کې از علم د کتابي چې مؤمنین د هر کتابو دي دغه چادان کافی دي عبد الله بن سلام سره سونو شوي ها دې ته سوره ابراهيم وایي د ابراهيم علی نبینا علی السلام ذکر پدې کې راغلی دی نو ټول صورت اونامول شي په دې نوم سوار رسم صورت ته په اعتبار د جمع یو او یایم صورت ته په اعتبار د نزول سوره نوح علی السلام رسول عادل 14 بټه 71 په فاتحه د سورته سابقه کې په خاتمه د سورته سابقه کې ذکر د قران کریم او نه اذن کذالک دلته هم دغه واما التوحید والرساله والمعاد هما ضامین مشترکتون هر توحید دی رسالت دی معاد دی دا مضامین مشترک دي سیما فی سور المکیه خاص کر سور مکیو کې د دې دریو خبرو ذکر ډیر دی فإن في اصلاح العقائد د دې خلقو اهل مکه او عقاید خراب مخکي نو د اصلاح د عقاید د پاره دغه آیاتونو کې ډېر راغلي د دې صورت موضوع بیان مقصد بعثت الانبیاء علی نبینا و علیهم السلام بیان د مقصد د بیست د پیغمبرانو علیه السلام دی ول اخراج من الظلمات الى النور هغه اخراج دی د ظلمات د کفر نه نور د ایمان ته باصلاح العقائد والتذکیر بالاء الله تعالی پند د خدای په انعامات او به ایام الله د خدای په حوادث او به ما بعد الموت اپا ما بعد الموت وان الاصلاح والهدایت فی قبضه قدرت الله تعالی ادلال او هدایت دا په قبضه قدرت د الله تعالی کې بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلنا الیک هذا القرآن کتاب انزلنا الیک دا قرآن کتاب دی چې ما تا ته نازل کړی دی لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې راوباسه ته خلق د تیرو د کفر نور د ایمان ته بإذن ربهم په اذن در رب سره الى صراط العزيز الحميد اغه نور کم دی دا بدل شد اغه نه صراط د عزيز حميد ته الله الذي كغا الله دی دل ما فی السماوات ما فی الارض طول دی ملکان خلقان عبیدان کافرن من عذاب شدید په دې مې شاء هدایته الهي کې چاته را هدایت العزیز الحکیم الله صاحب د عزت او د حکمت ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا لګلو ما موسی ځان په آیاتو زمون سره معجزات او قلنا له ان اخرج قومك من الظلمات دا دوم دغه مقصد راو باشا قوم ستا د ظلمات او کفر نه تیر نور د ایمان وذکرهم بایام الله دی له پن ورکه د خدای په حوادث او عقوبات او ماضی او د اممو ان فی ذلک لایت لكل صبر شکور په دې مذکور کې علامی قدرت هر صبر کون کی شکر گزار د پاره وإذ قال موسی لقومه اذكروا نعمت الله عليكم هغه وخت یاد کا چې ویل موسی علیہ السلام قوم ته یاد کړئ نعمت د الله په تاسو اذ انجاکم الله ذکر د آل فرعون د عذاب نه یسومونکم سوء العذاب تا تر ناکار عذاب سیئه قتل د بچو پر خودل د زنانو و یذبحون ابناکم انو بچی سارو مولودین تنساکم جمله زنان تاسو او فی ذالکم بلاو می ربکم عظیم پدې مذکور کې بلا جانب درب نه عظیم هغه عذاب دا جو دا براوا او دا خلاص علوم بلا بلا دا زادونه ده په دواړه اطلاق کیږي وایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذ تاذن رب دا دویم رکو شروع شو د سوره ابراهیم علی نبینا علیه السلام ذکر د نورو پیغمبرانو دی او بیانو انکار اممهم او بیان مکالمتهم مع الانبیاء بیان د انکار د اممو دی او بیان د مکالمې د دې د خپل پیغمبرانو د دې رکو خلاصہ ان مقصد بیست نبینا و سیر الانبیاء علیہ السلام واحد زنګ د پیغمبر د بیست مقصد د ټولو پیغمبرانو د بیست مقصد یو دی و اصلاح الامم اصلاح د امتونو دی وان الشکر سبب ازدیاد النعم شکر سبب د ازدیاد د نعمت خدای غنی دی حمید دی ستاسو عبادت ته ضرورت نشته علم یاتکم نبأ الذین من قبلکم تاسو خبر ته چې په خال دین او تاسو نو نوح علیہ السلام قوم عادیان سمودیان چې من بعدهم د اجمالی ذکر شو نه د عالم د دې په تفصیل الا الله مگر الله راته د بین رسول بینات سره فردو ایدیهم فی افواههم ردی که لاسونه په خپلو خولو یا خدا معنا چې خپلو خولو کې چک لګي د غوسې سړی کله غوسې په ځان چکونه لګي یا د دې خولو ته لاس کې خو د خولې ولا بنده کا سړی په چا زوروري په خولو ولا لاس کې دي مکو خبرې بس کا يدعوكم تاسو بل يغفر لكم تاسو مغفرت وکي من ذنوبكم رحمه تاسو من کې تعبیر ته اشاره ته حق العباد نه بخي تاخير دې تعالی اجل مسمى پورې قالو دیو تصاب جواب وکړه ان ان انتم الا بشر مثلنا تاسو بشر یې مثل زمونږه تريدون ان تسدوا عن قام نعبد اباؤنا دا تقلید باطل شو اراده لره چې مونږ واړه وای چې عبادت پر نو زمونږ نیکونو زمونږ فضل سلطان مبین راتو که په سلطان مبین سره دلیل کې څنګه دا ده وای بر قومي کې بترا سجده به حجت کونن انبیاء را گفت فاتونا به سلطان مبین په داسې قوم د تعجبي پوت سیدې به دلیل کې اس دل تاجت نشتا پیغمبر پیغمبر او فاتونا به سلطان مبین راتو که به سلطان مبین سره قالت لهم رسلهم ولی ته رسول د دی ان نحن الا بشر مثلکم نه زمونږ بشر یو تاسو بشان خو لږ فرق دی ولکن ایمن علی من یشاء من عباده الله احسان کوي په چا اراده وشي د بندګان نه په رسالت سره په نبوت سره په کرامت سره قال لنا رسلت الا باذن الله نشه موږ ته تو په حجت سره مګر په اذن الله سره الله فرت توکل مؤمنون په الله دې خاص توکل کې مؤمنان اخر کې مناظره ختم شي دغه وایي ته ومال نه توکل الله سن توکل په الله نه کو کوبا وقد هدانا سبلنا په هدایت کې دلار خپلو نسبنا علامه ازیتمونا صبر کو چې پاجم تاسو موږ ته را کوي